حضرت شاه صاحب رحمه الله د قضا اسرار بیانوي او د رخصت اسرار بیانوي اصل کی شریعت شریعت کی چکم اعمال انسانانو نه مطلوب دی اغتا مأمور به وائی بعینه ادا کی بعینه یې وکړي نو بیا دې ته په شریعت کې ادا وایي په خپل وقت مقدر له شرعا کې بعینه وکړي بیا دې ته چوتای ادا وایي او کچیرتا دا معمور به دی بعینه نو کی بلکه د دې بدل ادا کی بیا دې ته شریعت کې قضا وایي دارنګي انسانانو ته احکامات تکلیفیه آور کړی شوی دی گورا نور حیوانات دا مکلف ندی مکلف هغه حضرت انسان ده اوس چی انسانانو ته کوم احکامات تکلیفیه ورکړی شوی دی په دی اعتبار سره دی انسانانو دو قسم احوال دی یو دی انسانانو هغه احوال دی چی کوم عام احوال وی دی انسان ام عام حالت کے دے پکم طریقې باندې وي او کوم د ده عام اوقاتو کې د کوم د یو حالت ورته عارض شوی یو دغه حالات دي د انسانانو او یو د انسان هغه حالت وي چه آ دی سو اسباب و عارضو دی وجنا اغا حالت دتا عارض شوی دی سو اسباب دی وجنا اوس دا احکامات تکلیفیه دو قسمه دی یو عزیمت تا او یو سدا رخصت تا عزیمت لغوی معنی پختہ ارادہ دیوشی کول دیتا چوتای عزم عزیمت عادي طوطئ پختګي په معنی سره او شرعي اصطلاح کې فقهي اصطلاح کې عظیمت چاته ورته ای عظیمت دیتا دین عبارت تا ساده لہجے باندې بیان دادا نور بتا سور پسے مسلم ثبوت وایو تشریحات دے پارا خو ساده لہجے کے بیان داد چ عظمت اغا اصلی حکم هغه حکم اصلیه چی دی عام حالات دی انسانانو عام حالات مطابق چی هغه کوم حکم اصلیه وی نو دیتا چوتای عظمت ورتای لکه دا حکم اصلیه چی پولاړی به مونږ کای دغه سی به کای رکوع به کای سجده به کای نو عام حالات دی انسانانو مطابق دغه حکم اصلی دا نو دیتا چوتای عظمت وای ا هغه حکم عارضی چی د هغه هغو حالاتو د انسانو په انسانانو ته متوجه کیږي چې کله انسانانو ته س عوارضو دی وجنه یو هیئت رئیسی نو دیتا بیا چوتای رخصت وائی لکه بیا په ناستی مونځ کول یا په اشارې باندې مقصد دا ده چې ایما باندې مونځ کول او بس نو دا یو حکم غیر اصلی دا او انسانانو اغ حالت سره متعلق وی چې اغ حالات دی عام حالات دی انسانانو نی بلکہ کلا کلا دا سی س عارض دی وجنه ورته چکیږي لاحق کیږي س عارض دی وجنه ورته لاحق کیږي نو بیا دغسی حکم ته چوتای رخصت ورتای دی ته چوتای رخصت اوس پدی کی فلسفه او پدی کی حکمت آسدا پدی کی حکمت او فلسفه آدادا پا قضا کی چی گورا انسان چی دا اعمال کئی کنا نو نفس خدا اعمال نغاڑی نو انسان به د خپل نفس په دې اعمالو باندې عادي کوي او داسې به عادي کوي لکه یو انسان لګي او یو حیوان ته یو تمرین او یو مشق ورکوي او عادی کئی باز یا سپی یا بل شے پخکار کولو یا پدی بانی چکئی عادی کئی نو اس کدا روزانہ دتا دا تمرین او مشق ورکی خو ٹکتا او که پکې پریږدي کنه سبا ته بیا هغه بیا ډډه نه ورته لګي نو دی وجوهاتو په بنا باندې دا اعمال تکلیفیه دا چې انسانان په دې باندې مکلف دي نو دا به دو کوي همیشه به کوي خو اوس که شریعت داسې حکم وکړي چه په هر حالت کی که دی بیمار یا که مړیږی چه څه یی کنه دی به یې خامخا کوي نو بیا خو په انسانانو باندې تکلیف ده او په دین کې خو یسر دا عسر نشتا او په دین کې خدای پاک حرج دا سے حرج چې هغه مقصد دا ده چې دی انسان طاقت نبارئی دا په دین کې نشتا ده لهذا شریعت داسې حکم چیرې نه و که چې که څوک مړیږي او که بیمار وي او که څه وي که نه دی به خامخا مثال قیاماً لمونځ کوي یا به دی خامخا روزه لري که لرلی نه شي بیمار ده خو دی به یې خامخا لري ځکه چې په دې کې انسانانو ته تکلیف و انسانانو ته تکلیف و خو لیکن اوس بل د دې جانب دا ده چې بیا کله هغه تکلیف تا ته جوړ شي بیا هغه شی بالکل پرېږدې او داسې یې پرېږدې چې بیا بیا بالکل کوې هم نه کزی نه نو دا هم د شریعت هغه روح سره منافي خبره ده ځکه چې که دغسې د تکلیف د وجې نه او واقعي د یو عذر متحقق د وجې نه ته شی پرېږدې او بالکل بیا پرېږدې او بیا یې کول په تا باندې نه نو یقینا خبره دا ده چی دې سره به د تا نفس چی هغه کوم عادت جوړ شوی ده هغه چی سی هغه کی به فرق راشی او بیا نفس هغه عادت ته راوستول دا به چی ګرانه وی او دلته شارع هغه د صاحب هدایه خبره ذکر کړی ده چی یو وخت سبق کې ناغا دا د چالیس ورځو سبق برکت چکی ختمی ځکه چې سبق ته نفس آماده کول ولی خوب خوند کوي که سبق خوند کوي خو پوه شوې او مقصد خپل به پروت یې او تر غرمې به پروت یې او کله یو پله اړېږه پوسکی اچوه کله بل پله اړېږه یو کمرې به دې داسې سم لوګی خېژي نو سبق خو دا خو په نفس باندې چه دا بوج اچول دی دا یو څونه لوی تکلیف و ستاسو برداشت کړی چې دلته ناست یو په دغه ټیم باندې ټول تقریبا چې دي وده دي نو دا خو جو نفس باندې چې وي تکلیف اچول وي په نفس باندې تکلیف اچول وي د عبادات دا ټول چې وي دا شاعری مشقت سره نفس وی اوس که مقصد دا دی چی دی قضی په تا باندې نه یی نو دی سره به بیا مقصد دا دی چی نفس داسې مهمل غوندې شي او بیا یې دې ته رړول نو اوس که یو سړی به ګنټې کیني اتې سرزنش ونه کې نو هغه به وایي چې سبا دې بیا نه بیا نو آخر به د ده چې کوم هغه عادت په تکلف سره جوړ کړی و او په تکلف سره یې سبق ویل یو عادت جوړ کړی و هغه یې ختم کړ نو بیا خو مقصد دا چې انسان خو محمل نه دی احکامات او تکلیفیه او دی نه نو دی وجوهات په بنا شریعت هغه پاره چې مقرره کړی دا قضا چې دی به قضا وکي چې کم سے کم د پزین کې دای چې دینه ما خلاصې دل شتا نه نو اول خو چې ترچو پورې کلک عذر نه دی به قضا کینا که قضای کې بیا به د شاید غسی د پزین کې غړیږي چې یار دې ذمہ داری خو ما پزین باندې پاتې ده دې قضای او قضایی به بیا په داسې شي سره کوي چې کم سے کم هغه قضا د عبادت لره چې وي مذکره وي او بیا سړي ته چې وي هغه یادې کوونکي چې هغه عادت ته د هغه مقصد دا چې خراب نشي هغه عادت ته د خراب نشي اسی تاسو په دې مسئلې باندې سره خلاص دا خبره درته چکه بیانې چې د کومه ما حاصل درته ویله اوس ته ګورم باب اسرار القضاء والرخصة دا باب دا پا بیان دے اسرار دی قضاء کی او رخصت کی اس عنوان دے مصری نسخو دا سے وطا لگا ولی دا یجب العمل بالحکم ولو لم یعلم الغرض منه پیو حکم باندی عمل کول دا واجب دی اګر که د هغه غرض هغه مقصد دا ده چې د عمل کوونکي ته معلوم نه وي ځکه چې عام خلق خو د اغراضو او په عللو باندې نه پوهېږي عام خلق په دې څه پوهېږي چې په روزې کې دا علت او فلسفه ده په موس کې دا علت او فلسفه ده په حج کې دا علت او فلسفه ده خو ایغو باند ایغو پر بیا هم په دې حکم باندې عمل کول چې دی واجب دی په دې حکم باندې عمل کول واجب دی او بلکل داسی به منی داسی به منی لکه د تعویذ او د دم درود اثر منی نور پدی نه پوهیږی چی دا مؤثر ولی ده خو دا یی منی چی یاره دا چی دا اثر کئی لا لکه د یوی دوی اثر چه کئی دو منی چی دی دوی فلانی اثر ده نور پدی نه پوهیږی چی دی کی علت هغه حرارت تا او په انسان کی هلته مقصد حرارت وی او فلانی وی بیا دا سره ګډ شی نه نه پدی علتونو یی نه پوهیږی خو په دې پوهیږي چې دا دوي دا فلانه اثر چې کوي کوي او په دې باندې یقین وي او دا د دو علم چې وي جوړ شوی نو دارنګ د عوامو چې کومه طبقه ده هغه به د شرعي احکاماتو متعلق دغسې علم وي خو پوه شوې چې دا مقصد دا دی چې دغه شي دا دا آثار دي نور به په دې نه پوهېږي چې دی علت څه ده دی علت څه ده او دیو جنا پکار ده چې عام مفتیان چې کله فتوا ورکړي عوامو ته نو هغه کی مقصد دا ده چی دلائل او د دلائل دا په منزله د حکم غوندی دغه ضرورت نه خو دوره ورته ولیکی چی دا شی جائز ده که ناجائز ده نو هغه ورته ولیکی چی دا زموږ مذهب کی جائز ده یا ناجائز ده بس دا دو پاره چی دا کافی ده دا دو پاره کافی ده نور دو کی علل او په دغه کی ګوتو غړول عوامو ته ان په دو پدی پیدایشی او نه دا د دو شان سره مناسب ده ځکه حضور صلی الله علیه وسلم دی شرعیت احکامات و اغا علل او اسرار وغیرہ دای چې تراسخین فی العلم دی پارا گنجائش ورکڑای لگ بیان کړي نور عام حالاتو کې دا ندی بیان کړي عام حالاتو کې ندی بیان کړي دا شینا او داسی عنوان تاسو تعالی گولای سو چی ظاهر شکل العمل ضروری من جوهر العمل چی یو ظاهر شکل دی عمل دا او یو روح دی عمل دا دا ظاهر شکل دی عمل دا دی روح دی عمل نه چدا دیر ضروری دا یعنی دا نه چې ته په هغه روح دی عمل باندې اکتفا وکې نه نه ظاهر شکل به چا جوړه عمل جوړه کله به ظاهر شکل دی عمل وی هغه روح دی عمل با نی دا بیا هم څه کیږي کافی کیږي دا کافی کیږي لکه تاسو موږ دا ټول منځونه تاسو موږ زینې په فارغیږي حالانکه دا ظاهر شکل دی عمل دی هغه جوهر العمل پکتا الا ماشاءالله پچاول کې بئی ک پچاول کې باندې موږ ته خپلو کې نخکاری کله به یو پله تلای بلوچستان ته به پکې تلای او کلی شکار به پر کې لګولای نه هم دبا امام صاحب چکی سلام واړی تاسو هسې په دې مسئلې پوه شوئ دا د ټول باب حاصله خلاصه مې درته وویله عبارت ته به یې ګورو باب اسرار القضاء والرخصه اعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان من السیاست انه اذا امر بشیء او نهی عن شیء دی انتظامی دانچې دی ملت ندا خبره ده چې کله حکم وکړای شي په یوه شي سره یا نهی وکړل سي د یوه شي نه وکان المخاطبون لا یعلمون الغرض من ذلک حق العلم او مخاطبین چې کوم وي آن پیژني غرض د دینا حق علم سره د اغراض نه پوهیږي بیا هم وجب ان یجعل عندهم واجب ده چې دا شی وګرځاو سي دو خواته ادراک نه کیږی د سبب د تاثیر د دی چی دا ولی مؤثر دی خو مؤثر وی خلق وینی چی اثر کئی لا یدرک سبب تاثیرها ولذالک سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دیو جنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساکت شوی دا عن بیان اسرار الاوامر والنواہی دی بیان دی اسرار دی اوامرنا او دی نواہیونا تصریحا فی الاکثر چه صراحت سره بیان کی اکثر حالات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دی وجنا اهتمام دی حملت الملت چی دی ملت حاملین کم دی اغا اهتمام لکه مثال خلفاء راشدین واخلا ائمه دی دین واخلا اغا با اهتمام چا تورکاو اعتناء بی اقامت اشباح الملت پا اقامت تی اغا اشباح دی ملت سرا اکثر من الاعتناء بی اقامت ارواحها ما شمار کوله جزیه د بحرین چه په هغو خلقو کومه جزیه لګولې وه په بی دینه خلقو هغه ما شمار کوله او زه په لمانځه کې وم نو چې په لمانځه کې شمار کوله نو پته ولګېدله چې هلته هغه جوهر العمل په دې وخت کې نه خو ظاهر عمل چې او نو ظاهر عمل دا د جوهر العمل نه ډېر ضروري ده دارنګ بل جای وای و اجهز الجيش وانا في الصلاه ما لخر برابر او جنگ دی پارا جهاد دی پارا او زمو په مانزه کې نو تاسو موږ ډیر کله ته مقصد دا دی چې یو په مانزه کې او سو برابرو او دنیا خیالات پدې چی تدی شجی چوک کی طالبی کتاب برابرې چې تنی په پوه شوې دا مطالعه دا فلانا دی او غوبل پکې جوړ کړای لمانځه کې انعام د سلام ورواړي چې تنی په پوه شوې په کتاب مجاهدی او سم ډزونه یې ورکړي ته به وایې چې اوس ناره تکبیر کوي پکې او مقصد دا ده چې تبلیغي تلایي په لمانځه کې تلایي او وړي هندوستان ته هلته یې واجپای ته دعوت ورکړی انعام در واپس شي چې هغ دعوت ومانه داس ترې سلام واړی نو هر چا ته د هغه خپل هغه مطابق چکېږي دا شیونه او یې په لمانځه کې نو بیا به دی وجه نه سړی مس پریدی نه ځکه چې دا رو ظاهر عمل چې کوم دی دا هم چې دا دی پر اهتمام حاصل ده که جوهر العمل نه بیا به د ظاهر عمل سړی چې کوي کوي دا به پریدی نه شجی ولذالک کانت سنت المفتین او دیو جن سنت مفتیانو داد قدیما و حدیثا الا یتعرض لدلیل المسئلة عند الافتاء چی دو پیش قدمی نه کئی دلیل دی مسئلې ته په وخت فتوی ورکولو بس زر هغه حکم ذکر کئی عوام په دلائلو څه پوهیږي ووجب او دا خبر واجب دا ان یسجل علی الاخذ بالمامور چی حکم لگاوسی پا اغا اخذ بالمامور بانی حق التسجیل چی بس دا بداسی بس دا بداسی کئے نور دلائل تا ضرورت نس ویلام علی ترکه اشد الملامه ملامتیا وکړه سی په ترک بانی سخت ملامتیا هغه مقصد محیط وګرځیږي په ظواهرو د دوی او بواطنو د دوی اوس چه کله یو مانع رئیشی دی معمور بهینا یو مانع دی معمور بهینا رئیشی نو دی پر سب بدل پکار دا چه آد دی چسی قائم مقام شی چه کلا معنی رئیشی دی معمور بهینا نو دی سب بدل پکار دا چه آد دی قائم مقام شی و اذا کان کذالک کله چې داسې خبره شوه ثم منع من المامور به مانع ضروری نو بیا کله یو معنی رہی سیدی مامور به نه یو معنی ضروری وجب واجب دا ان یشرع له بدل چې دی پر یو بدل مشروع سی یقوم مقامه چې بیا قائم مقام دی چاوی هغه مامور به وی لأن المکلف حینئذ بین امرین ځکه چې مکلف په دغه وخت باندې بیا په دوه امرینو کې یا به دا مکلف په دې مکلف وي چې په دغه وخت کې به یې ته خامخا کوې بیا خو دا په ده باندې تکلیف سو او یا به بیا بلکل دی پرېږدي بیا به ده سره دې عادت خراب سي ځکه قضا چه سره ضروري شوه ځکه چې مکلف په دې وخت کې بیا په دوا امرینو با کې منحصر ده اما ان یکلف به مع ما فيه من المشقة والحرج یا بده پدی مامور به باندې مکلف وی سره دی خبره چې پدی کې هغه مشقت او چ پروت حرج پروت وذلک خلاف موضوع شرع ادا خو دی موضوع دی شرع آد اغا روح دی شریعت سر منافی خبر دا شریعت کی خو یسر دا عسر نشتا قال اللہ تبارک و تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر الته خدا سے حکم دا نو که په دغه وخت کې دی په مکلف شي نو بیا به د شریعت موضوع خلاف خبره راشي و اما ان ينبذ وراء الظهر بالکلیه او یا به دا حکم بلکل شاته وغورځاوه سی بالکلیه بلکل به یې مقصد دا دی چی پریږدی فتألف النفس بترکه بیا خو به سبا نفس دې په ترک سره چه سی مانوس سی بیا به بیا پریږدی بیا به پریږدی اخیر به بس ختم شي بیا به دې عمل تانه چی پاتی او دا مامور به به تانه چی پاتی ولی دغه سی نفس بیا سره چه سی عادت شي وتسترسل مع اهماله او نفس دغه سه مقصد دا چې بیا د دې اهمال سره چې سی عادت شي او دغه سه کپری دی نفس ته پروا نه و انما تمرن النفس حالانکه نفس تمرین خو ډیر مشکل ده نفس تمرین خدا سے دلکه یو زناور ته چې تمرین ورکای نو آب بار بار ورکای کب سے پری دی بس بیا ورنه هر شای بیا چی دی ویر دی مخکې مې د کیسې تفصیلا در تکړی دی و انما تمرن النفس تمرین الدابة الصعبة ا تحقیق سرا مشق ورکا اسی نفس تا داسی لکه تمرین دی دابی صعبی یو ناړه دابه دا یو سرکش دابه دا تو ورته چکه تمرین او مشق ورکای او په یو شی عادت کای یغتنم منها الالفت والرغبه نو غنیمت گان شی دی دینا الفت او رغبت ومن اشتغل بریاضت نفسه چوک یو سړی مشغول سی پر ریاضت خپل نفس سره یو سړی د خپل نفس ریاضت کئ او تعلیم الاطفال یا دی اطفالو تا تعلیم ورکی او تمرین الدواب یا زناورو تا چه ورکی او مشق ورکی ونحو ذالک یا دارنگ نورا یعلمو اختفت لگی کیف تحصل الالفت بالمداومہ چی دا الفت دا سنگ پا مداومت او ہمیشگی سر حاصلیگی او که پا عمل کی ہمیشگی نی بیا اغا مشق صحیح نشی حاصل دلائی ویسهل بسببها العمل او دی سړی ته پته لګیږي چی دا تربیت کونکی سړی چی څنګه په سبب د مداومت سره بیا عمل آسان وی چی یو عمل همیشه دی پاره کئ څنګه آسان شی اوله ورځ ته نفل ته پاسه څونه به درته ګرانه وی بیا عادت جوړ شی وکیف تذهب الالفت بالترک والاهمال او دغ سړی ته پتہ لگی چی څنګه زی اغا الفت اغ عمل سره په ترک او اهمال سره کا اغا ترک او مهمل پری دی نو بس اغ عمل سره به تعلق ختم شی نو هغه به بلکل څه سی زائل شی هغه حالت بیا به نه وی سر نه ورته چه سی محتاج سی نو دی وجه نه شریعت داسې نه کوي چې دا عمل به خامخا ته کوې که نشې اوس کولای مړېږي ته به یې اوس روزه لرې خو داسې نه کوي چې بس پرېښودله اوس دې چه کړه پرېښودله نه دې دپاره اوس شریعت چې هغه ده ته تکلیف هم نشي او د عادت هم خراب نشي نو دې تاسو رښتیا ووایه چې د قضا نه بل بهترین او افصح شایسته نسته نو ځکه شریعت چه مقرره کړه قضا نو دا دی قضا چه شلا فلسفه شوا چه په عباداتو کی قضا ولی ده زبردست فلسفه یې نکړه بیان تاسو رشته وای اوش بالکل دماغ اخلی کنی اخلی چون لایق فلسفه یې چکړه بیان کړه دی قضا فلسفه دا ده شریعت کی عبادات قضا دی وجنه ده تاسو په دې خبرې پوه شو شجی که خوب دورتا فلا بد اذن نو ضروری ده من شرع القضاء دی شرع دی قضا نه چې قضا دی مشروع سی اذا فات وقت العمل کله چې وقت عمل پاتش ومن الرخص فی العمل او دی رخص فی العمل ندا دا لیتعطا منه او رخص فی العمل دی ضروری شی لیتعطا منه دی دی پاره چی دای بیا په بل وخت حاصل ولای شی ویتیسر له عدت آسانی والعمد فی ذلک الحدث المعتمد علی معرفت حال المکلفین اوس اصل په دې کې هغه حدث ته چې هغه انبیاء په خپل حدث سره مقصد دا دی چې دی هغه خپل مکلفینو حالت ته ګوري هغه سره معلوموي چې دونه مشقت وي بیا د رخصت وي چې دونه دغسې وي بیا د قضا وکړي او بیا د دغسې دای قضا چې کی ادا کړي اصل معامله دی کې انبیاو حال ته چې دا سپارل شوې ده وغرض وعرض العمل واجزائه او غایه د عمل هدف د عمل او اجزاء د دی التي اغا لا بد منها في تحصيل ذلك الغرض چه په دې غرض کې اغنا چوي لا بدی وي اغه ته بدای ګوري چې دا عمل سونه ضروری ده ومع ذلك خود باوجود فله اصول يعلمها الراسخون في العلم دي پر سو اصول هم شتا چې راسخین فی العلم پیژنی کنی اصل کې دی حالت چا تراجی کیږي هغه د انبیاؤ هغه قوت حدث ته هغه په قوت حدث سره معلوموی چه اوس دغسی حالت وی بیا دی رخصت وی او چه دغسی عذر پیش سی بیا دی دی دا عبادت پریدی او بیا دی بل وخت وکی او بل وخت کی دی بیا دغسی دغسی چه کی ادا کی دا معاملہ اصل کی انبیاؤ حال ته چه دا سپارل شوی خو دی باوجود دی پارا بیا هم څه اصول شته چه هغه اصول دا دی اول دا ده دې پاره تقریبا څه د درې څلور اصول بیان کړي دي درې اصول اول اصل حاصل دا ده چې ګوره یو مرتبه اصلیه وي دي ارکانو او د شرایطو په عبادت کې خو بنیادی شی په طاعت کې بنیادی شی ارکان او شرایط دي نو د دې ارکان او شرایطو یو مرتبه اصلیه ده او بل د هغه ارکانو او شرایطو مرتبه تکمیلیه ده مرتبه تکمیلیه ده نو د رخصت چې رادرومي که نه شریعت کې چې د رخصت رادرومي دا په مرتبه اصلیه د ارکانو او شرایطو کې رادرومي لکه مثال یو سړی د په فاتحې باندې قادر نه ده نو اوس دا خو د فاتحې فاتحه خو د هغه دعا پای کرے محسوس وا فاتحه خو د هغه دعا په لمانځ کې د هغې پای کرے محسوس وا نو یو سړی د په فاتحې ویلو باندې زده کوي نه زده کېږي بلکل قادر نه ده په بالکل قادر نه ده نو اوس دا خو دی هغه دعا پیکر محسوس وا نو اوس دی دی مرتبه تکمیلیه خو هغه فاتحه و دی هغه دعا خو مرتبه اصلیه اصل کی خو دعا ده نو دی دی مقصد دا چې الله ذکر یا دی په بل طریقې سره چې کی هغه دعا وکي بس دا بدنه مقصد دا چې سی کافی شي دارنګي یو بل عمل واخلا بل عمل واخلا نو په هغه کې مثال په تور باندې رکوع او سجود په دې کې خو اصل چو تعظیم و نو دا خو دې هغه تعظیم یو پیکر محسوس و خو ټیک ته مرتبه تکمیلیه خو دا و چې دغه سې سړی رکوع کی او دغه سې سړی چو کی سجود کی اوس چې هغه سبا ته نشي کولای ها بیمار ده ملا یې خوږ ده نو آ سجده نه شي لګولای سترګو اپریشن یې کړی ده نو ټیک ده رخصت چې رادرومي په هغه مرتبه تکمیلیه کې به رادرومي فی نفسه به تعظیم کې به رخصت نه تعظیم به هغه تعظیم پاره به بیا په کار محسوس چکی اشاره کی چوکی اشاره نو بهر حال دیر زبردست هغه شاسه بیان کړ الله یترک فی المکره والمنشد شجی سواء یعنی برابر حالت کی اذ لا يتحقق من العمل شیء عند ترکه اذ لا يتحقق من العمل شیء ذکر چ کدا نہ متحقق کیگی دی عمل نہ یو شیء عند ترکه کدا اصل شیء پری دی بیا خو مقصد دا چ اس شیء لک مقصد دا چ متحقق شنو کاغه اصل شیء پری خود بیا سو شو نو هغه اصل شی به نه پریږدی هغه مرتبه اصلیه په هغه کی رخصتونه نه یی و ثانیهما او دوم مرتبه او رکن او شرط کی دوم شی هغه دا ده التکمیلی دومه مرتبه مرتبه تکمیلیه ده الذی اغا انما شرع لکونه واجبا لمعنی آخر محتاجا الی التوقیت چی آ شئ مشروع سره وی دی وجه نه لکونه واجبا چی دا شئ مثال واجب ده لمعنی آخر څه دی بلې وجې نه محتاجا الی التوقیت هغه محتاج وی توقیت ته ولا وقت له احسن من هذه الطاعة او نه وی بیا هغه دی پاره وقت احسن دی دی طاعت نه تعین بیا دی دی طاعت نه علاوه بل تعین دی پاره بیا احسن نی لکه مثال قرات پاره مو چه ویلی وو چه قرات تعظیم پکار ده نو تعظیم یی داسی توقیت داسی عبادت کی پکار ده چه هغه سړی روزانه کئ او بار بار یی کئ نو هغه پاره احسن توقیت بیا د لمانځه نه